بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد لکه څنګه مې تاسو سره وعده کړې و چې د ما به یو سلسله درسونه له تاسو سره په افغانستان کې د فکری او سیاسي جریانونو په اړه باندې وي نو د نن ورځې درس د منګه او تاسې د کمونیزم او کمونستانو په اړه باندې ده چې په افغانستان کې د سیاسي او فکری جریان په حیث ډېر موده پاتې شول او ډېر منفي تاثیرات په دې هیواد کې پاتې په دې خلکو باندې پاتې او تر اوسه پورې دوی په فکری لحاظ وجود لري او په دې ټولنه باندې تر اوسه پورې تاثیرات شته که څه هم چې بڼه یې بدله کړې ده مخکې به له ماسکو نه خړوبېدل تمویلېدل اوس له واشنگټن او له پاریس نه او له استرالیا نه له کاناډا نه له هند نه له نورو هیوادونو نه تمویلیږي او پالل کیږي خو مخکې تر دې چې د کمونستانو او د کمونیزم په باره کې تاسو ته خبر وکم د دغه سیاسي او فکری جریان د رامنځته کېدلو هغه تاریخي پس منظر د تاسو په خدمت کې مختصر عرضه کوم دا محض یو تذکره ده یو تاریخي درس مو بولی یوازې یوې موضوع ته د تاسې پام ور اړول دي چون تاسې خپله د مکتب او پوهنتون او مدرسې ځوانان یاستئ خپله د مطالعې خلک یاستئ زه به د تاسې پام د موضوع ته ورواړوم بیا په دې موضوع کې په لسګونو په سلګونو کتابونه دي او په زرګونو صفحې معلومات شته په پښتو فارسی عربي او انګلیسي او نورو ژبو کې شته دي په دې موضوع کې ډېر معلومات دي بیا به په خپله وګورئ زه یوازې تاسو ته هغه عمومي خدوخال در بیانوم چې دوی څوک و څه وکړو او موږ باید د دوی په اړه څه دریځ او موقف ولرو د مسلمانانو په حیث د مجاهدینو په حیث ځکه ترڅو چې موږ د خپل ولس خلک او په دې وطن کې سیاسي او فکري او عقایدي جریانات ونه پیژنو موږ دوست او دښمن سره بیلولای نه شو دوست سره دوستی نشو کولای دښمن سره دښمنی نشو کولای او د دې امکان هم وي چې کله خو له دوست سره دښمنی وکړو او له دښمن سره دوستی کوو دا ډیر وشو چې له دوست سره دښمنی وکړه او له دښمن سره دوستی وکړه او وجه هم دا ده چې موږ ته دوست او دښمن د هغه د عقایدو په هنداره کې دغه د افکار او نظریاتو په عینه کې نه را معلومیږي موږ یوازې شکل ته ګورو درشي ته ګورو موږ کافر په پتلانه باندې پیژنو کې پتلون اغوسته وو نو کافر یې بولو پردی یې بولو ګمراه یې بولو سیکولر یې بولو بې دین یې بولو که یې پتلون راته وویست او پګړې یې وتړل او ږیره یې اوږده کړه تسپې یې په لاس کې ونیوې بیا خو یې لاسونه ورښکلوو لاسونه یې بیا مچو کوو چې دا ډېر ښه دی حاجي صاحب دی ډېر ښه مولوي صاحب دی ډېر ښه فلانی صاحب دی که ځان یې د مولوي په بڼه کې راته برابر کړه دی به بېدینه به وي سیکولر به وي کمونیست به وي خو موږ ظاهري بڼه ته ګورو ځکه موږ د عقاید نه نه خبره یو او کله نا کله که یو مسلمان یو ډیر شعوري قوي مسلمان یو تقوادار مسلمان یو ښه مجاهد مبارز مسلمان هم چیرته پتلون واغوسته په څه وجه باندې بیا هغه ژوندې نه پریدو یا کم تر کمه د دښمن په نظر خو ورته ګورو نو د لکه د موږ دښمني او دوستي چې له پتلانه سره وي د یو چا له عقایدو او نظریاتو سره هم نه وي ډېر خلک به یې په پتلانه کې وي پتلون ښه شی نه ده هسې سړی جسم کې ښه نه ښکاري خو سړی خو پې کافر کېږي نه په دې خو نه ارزي چې سړی د پتلانه په خاطر چا سره دوستي وکړي او چپن خو داسې مقدس شای نه ده چې د چا دی چا دی اغوستي نو هغه د خامخه دوستي یا د پګړې چا سرکړي هغه د خامخه دوست وي دوست او دښمن به دغه د عقاید او نظریاتو دغه د پندارونو او برداشتونو په آینه کې معلومه وو راځئ تاریخي پس منظر ته د کمونستانو او د کمونیزم مخکې تر دې چې د کمونیزم او کمونستانو په باره کې څه وایو د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په باره کې خبره کول ضروری ده کاش که اوس نقشه وای ما به د نقشې په مخ تاسو ته د افغانستان په باره کې تفصیلی خبره کړې وای که الله مقدر کړ ان شاء الله نقشه به را پیدا کو په نورو درسونو کې یا بل وخت به نقشې لمخې هم درس وایو او یو سلسله د نقشې په باره کې زموږ څه درسونه شته ده نشر شوی هم دی هغه بیا وګوري پیدا یې کړئ وایې ورې څه ډېر شیان به انشاءالله امید شي د فایدې ټکي درته پکې په نظر درشي افغانستان ته چې تاسې وګورئ نو افغانستان په داسې یو موقعیت کې پروت دی او پروت و چې یوې خواته هغه سیمې پرتې وې د آسیا چې انګریزانو او غربیانو یو وخت مستعمره کړې وي او د ډېرې مودې لپاره یې په هغې باندې حکمراني کړې وه لکه د هند نیمه وچه چې پاکستان، هندوستان، کشمیر، نیپال، بوتان، سریلانکا، مالدیو او دا سیمې ټولې خو دې خواته دا پکې راتلې انګريزانو غوښتل چې خپل خپل توسعه خپل د قدرت ساحه خپل د نفوذ ساحه دا نور هم ورمخته کی د شمال خواته ځکه د جنوب له خوانه د سره روانو د شرق او د جنوب له خوانه وختل د شمال خواته نورم لاړ شي او روسان چې په شوروي اتحاد کې او په شرقي اروپا کې د غوې د تاثیر سیمې وي اروپا خو اسیم ته نه راتاو و نو لدی خواته هم کرا کرا ورشي ورته او روسان په یو خاص ځای کې بالپیچ کې د شمال لخوانه ورته سایبیریای او د شمال قطب بی کنګل سیمې بی او د جنوب لخوانه به دوی ته نه راتاو شي د غرب لخوانه به اروپا ته نه راتاوي روسان به بالپیچ کې د دوی بټوله دنیا باندې راج چلیږي له بلې خوا نه د افغانستان شمال طرف ته او شمال غرب طرف ته هغه سیمې پرتې وي چې هغه روسانو تسخیر کړې وي نیولې وي څه د 1919 نه مخکې بیا څه په 1919 کې چې لینن راغی و 1919 کې چې لینن راغی او بیا 1913 او 1920 او 21 تر 40 پورې ازبکستان او تاجکستان او قرغزستان او قزاقستان او ترکمنستان او آذربایجان او چچنیا او انګوشتیا دا ټول سیمه ونیولې او د مسلمانانو د خاورې په خپل امپراتوري کې ورشه اور داخلي کړي کله چې روسانو دا سیمه په امپراتوري کې ور داخلي کړي دوی ته خوند ورک او دغه پراخ غوښتنه ورته ډیره اسانه تمام شوه په اسانه تر سره کړه چې څه جنایات وکول دغه د یادولو ځای بل وخت هغه بس رایات کو ان شاء الله په دین څه ور کول په مساجد څه ور کول په مسلمانانو څه ور په مدارس څه ور کول قران سره څه ور کول دیني شاعر سره څه ور کول دا چې کله موږ کمونیزم یادو دغه وخت به بیا تفصيلات ان شاء الله اوس یوازې د افغانستان د موقعیت په اړه کې خبره کوو د افغانستان شمال طرف ته شوروي اتحاد پروت چې دغه جمهوریتونه یا دغه سیمې هم جمهوریتونه کړي وو یا ولندس نیولي ورسته به جمهوریتونه کړه دوی غوښتل چې افغانستان ونیسي او بیا د افغانستان لارې دوی د هند سمندر ته لار پیدا کړي ولې؟ ځکه چې د روسانو شمال ته یې کنګل او قطب شمال پروت نه کشته پکې چلیږي نه انسان پکې اوسېدای شي نه زراعت پکې کیږي نه سفر پکې کیږي نه صنعت پکې کیږي نه پکې آبادی کیږي ډیره سیمه یې کنګلینه ده او جنوب طرف ته بیا انګریزان راوړاندې شوی او د سیمې او د منطقې ټولې نیولې وي که عربي نړۍ وه که اسلامي نړۍ وه که د هند نیمه وچه وه که افغانستان وو حتی څو ځلې نو روسان غوښتل چې د دغه طبیعي محاصرې نه ځان خلاص کړي د غرب له خوا ورته اروپا پرته او ورځ په ورځ به تر وړاندې کېدل او د شمال له خوا واور محاصره کړي دي د شرق له خوا هم واوري کانګلونه دي صحراګانې دي سایبیریا ده نو یوازینۍ مخه یې نړۍ ته چې تجارت باید ورسره وکړي کشته یې لاړې شي راشي صنعت یې لاړ شي راشي څه خرج کړي څه واخلي او په خلکو باندې تسلط قایم شي د تیلو سیمې ته ځان ورنږدې کړي په خلیج کې عربي خلیج کې نو دوی غوښتل چې د هند سمندر ته لار پیدا کړي یو ټکی موږ او تاسو په هغه کې په دې سیاسي بحثونو کې یا په سیاسي تاریخ کې ډیر اورو یا یې ګورو وای چې روسانو تودو اوبو ته ځان رسول غوښتل دا ټکی به مې اورېدلی که د روسانو تودو اوبو سره جوړه نه وه څه چا یې نه پېکاوه یا لاسونه پښې پې نه مینځل چې یخو اوبه نه تنګ شوي و تودو اوبو ته ځان رساوه د تودو اوبو دا مطلب نه ده چې تپونه تېخېږي دوی یا غسل پې کاوه یا ځان پې پاکاوه یا چای مې ته نه کاوه ځان د تودو اوبو نه مطلب دا ویلې روانې اوبه یا هغه اوبه چې کشتۍ پې ګرځي ځکه دوی خپل هم سمندرونه مې دوی کنګل دي صحراوي هم کنګل وي غرونه هم کنګل وو نو د هغه په مقابل کې دغه مایع وبه دوی په څه شي تعبیرولې تودو وبو ځکه تودې وبه او سمندر د سمندر شتون دا یو ډیر لوی اقتصادي فرصت دی د اقتصاد د قوي کولو یو لوی ذریعہ ده ځکه څوک چې سمندر ته لار لري هغه کشتۍ چلولی شي کشتۍ ورته راتلی شي کشتۍ ورنه تلی شي او سمندر بیا داسې یو شی ده چې نه پول غواړي نه سرک غواړي نه غر پکې شته نه تونل پکې وېستل پکار دي نه باران خرابوي نه واورې خرابوي نه سیلاو پکې راځي نه تیږې غواړي نه تارکول غواړي نه ترمیم غواړي نه ساتنه او محافظت غواړي نه اوارول غواړي نه بلډوزر غواړي نه سورنګ غواړي هیڅ شی نه غواړي اوار میدان د بس کشتۍ پیدا کو په ورخوشې شه یوازې ابو هوا ته ګوره چې هوا له کومې خوا چلیږي او د کانتینرونو د کشتیګان چې د مواد وړي او راوړي تاسو خبره سي چې په یو یو کشتۍ کې څونه مواد دي یا څونه کانتینرونه راځي کلم کشتیګان لیدلې د لوی په یو کشتۍ کې څلور زره کانتینر باري په یو کشتۍ کې 15000 کانتینر باري په یو کشتۍ کې اتلس زره پوزیان ناست وي اتلس زره کې پوزیان وي شپږ اووه منزله وي او په سر باندې بیا داسې میدان هوایی وي چې پنځوس تیارې په باندې ناستې وي پنځوس جنگي تیارې په ناستې وي څو منزله وي په لیفټونو کې کته پورته کیږي دا د امریکانو د جنگي بیړۍ خو ګوري د ټولو تاسو مقابل کې ماته خوړلې اوس کډي باري د ارڅ اټ شي ګټه ورته ونه کړه نو د تجارت لپاره سمندر او سمندر سره شتون دا داسې مثال لري چې ته د ټولې نړۍ سره وصل شوې هوایي سفر میدان هوایي غواړي رادار غواړي تیاره غواړي بیا د تیارې ظرفیت هم کم وي ډېر عالی ټکنالوژي غواړي وسایل غواړي سمندر بیا ساده کشتي کې هم کار کوي نو روسان د داس د سمندر نه محروم و چې هغه د ټولې نړۍ سره دوی وصل دوی غوښتل چې د هند سمندر ته راشي د هند سمندر ته راتګ د دوی اسیم د یمو دریا غاړې ته رسیدل او تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان اذربایجان د سیمې دوی سیم نیولې وي یو افغانستان پاتې وو غوښتل افغانستان تسخير کی او بیا په منځ کې پاکستان او په پاکستان کې هم د کټسری د سرو جنډو والا را پیدا کړی وو د کمونست بلوچستان دایم هغه کړی وو مخکې لمخې نه تربیه کړی وو یو نری غاړه ورته پاتې و چې دایم وهلې وي ځان په لندو غوادرته یا د هند سمندر ته وستلې وي نو مخامخ بیا ورته د عربو خلیج پر د عربي هوادونو او د تیلو ذخیره پرتی روسانو ته دې خبره زور ورکاوه چې امریکایان د لزر 15000 کیلومتر لري ناراضي دلته په تیلو باندې کنټرول لري او بیا د تیل د دې ځنه وباسي او بیا ټول دنیا باندې دوی په خپل خوخه خرڅي قیمت هم خپل ورته ټاکي موږ چې یو څو سوه کیلومتره کې پراته یو ورته ولې دا نه نیسو دوی د شل زره کیلومتره لرې نه راځي دلته تسلط قایم دی موږ چې څو سوه کیلومتره کې پراته یو ورته موږ ول نه پی ورځو نو دوی غوښتل چې د هند سمندر ته ځان ورسي د تیلو ذخایرو ته ځان ورسي او لدې لار نه بیا د اروپا سره او د غرب سره مواجهه او ټکر شروع کی او د خپل پراخ غوښتنې ته خپل پراغښتنې ته یو بل څپه ورکی په یو څپه خو دوی له ماسکو د امو تر غاړې را ورسېدل د اسلامي ملکونه ونیول تاجکستان او پاکستان او ترکمنستان او قزاقستان او قرغیزستان او آذربایجان د قوقاز سیمې دا یې ونیولې یوه بله څپه یې غوښته چې په دې کې بیا عربي هیوادونه او پاکستان او افغانستان او دا سیمې ونیسي او بل اخر ځان د دې لارې نه ترکیه ته د ترکیه لارې بیا شرقي اروپا محاصره لغې خونم اروپا ته د شي لدی خونم اروپا نه سره ټکر وکي مخې ونیسي نو د افغانستان موقعیت دلته هم غرب ته او اروپا ته او امریکا ته او ناتو ته دې ته ډیر مهم وو او هم روسانو ته مهم وو په دې پوه شوي ښه اوس به دا وطن به نیسي څنګه په دې وطن کې خو غرونه دي په دې وطن کې خو ځنګلونه دي په دې وطن کې خو مجاهدین دي په دې وطن کې مسلمانان دي په دې وطن کې خو مسجدونه دي دی وطن کې خو محرابونه دي دی وطن کې خو قران د مدرسې دي دی وطن کې خو ملایان او حافظان دي دی وطن کې خو غازیان تیر شوی دی وطن کې خو غزاګان شوی دی وطن کې خو د صحابه او آثار پروت ده پراته دي په دې وطن کې خو شرعي علم ده دی وطن کې خو د جهاد او د هجرت روحیه پرته ده دا خو ټول د دې باعث کیږي چې له دوی سره د خلک ټکر وکړي مقاومت ته راپورته شي لکه دا اوس امریکایانو هم دا لوبه عملي کړه د پخوانی جهاد د روسانو مقابل کې جهاد په هغه وخت کې څه تنظیمونه او احزاب تشکلات او ټولنې و غیره دلته وي په دې کې د کار کار خلک به یو یو قتل او هغه به بیا امریکا ته لیږل څوک دی میاشت څوک دی دوه میاشت څوک دی وکړ څوک دی دوه کال لپاره الته به په مختلفو موسسو دفترونو کارونه ګرځول بیا به د سی آی سره پټ پټ وتړل بیرته براغله بیا دلته چاپ تنظیم کې ځان ودننه کچا په یو بل جهادي ډله کې ځان ودننه کچا یو دفتر جوړ چا به مؤسسه جوړه کړه چا به پوهنتون جوړ کړه چا به یو مجله او اخبار او رادیو یو شی دا شروع کړه چا به تحقیقاتي مرکز چېړنیز مرکز جوړ کړه چا به صحي شفاخانه کلینیک یو شی جوړ کړه تر شا به خپل برنامه وړاندې وړلې ها داسې ورځ به راورسېده چې کله د طالبان حکومت سقوط وکاوه نو په سبا باندې په لکونو خلک میدان ته راووته و موږ د امریکا ملګري یو په سړکونو کې اتڼونه شروع کړل په دې به افتخار کاوه چې نایي ته ورشي وګیري وته راشي ښځو ټیکري وغورځول امریکایان له راغلي نو دوی ورته دلته ځایونه ونیول د اسلام سره مخالفت شروع کړ او تر نن پورې د امریکا په صف کې د پلاکونو ولاړ دي کله د ملي اردو په شکل کې دي کله د پولیسو په شکل کې دي کله استخباراتو په شکل کې دي کله د خربکیانو په شکل کې دي که نور بلاوي دي خو دا دین دوی خپل خلک دي دا خو د په یو چوف باندې دم نه کړو چې دم کړو په یو ورځ یو شپه کې دا ټول جوړ شنه دی باندې مسلسل ډیر سکال کار شوی وو شل 15 ډیر سکال کار په باندې شوی او پټ پټې پردې لاندې ساتل ساتل ساتل چې ورځ راغله په یو ورځ را براله شو بیا په میاشت کې دنه دنه وزیران هم تنه جوړ شو رئیسان هم تنه جوړ شو کابینه هم تنه جوړ شو نصاب هم تعلیمي نصاب هم جوړ کړ سفارتونو ته هم کسان وټاکل ټول ارڅ کار د امریکا خو په مخ کې دوی هسې د لیبل په حیث باندې استعمال کړ یعنی مو خلک موجودو نو روسانو هم امدغه کار غوښته چې افغانستان کنيسو دا په جنگ او په زور دا نه نیول کیږي ځکه چنګیز دلته راغی په جنگ باندې خاد نشو انګريز دلته راغی درې ځلې په جنگ باندې خاد نشو هندو دلته راغی په جنگ باندې سک دلته راغی په جنگ باندې خاد نشو دا وطن په جنگ نه تسخیریږي راځي په فرهنګ تسخیر کو په فکر تسخیر کو نو اماغه وش په افغانستان کې غربي فکری جریانونه او کمونیستي فکری جریانونه شروع شول دغه تاریخي پس منظر او د موجودېدلو سبب یې و چې ولې دغه جریانونه شروع شول ځکه دوی غوښتل چې د افغانستان ونیسي هغه هم غوښتل غربیانو غوښتل افغانستان ونیسي په دې خاطر چې اخوا ته ورواوړي هغه غوښتل افغانستان ونیسي چې دې خوا ته راواوړي او د افغانستان د نیولو لپاره دلته بس دغه تاسو غو نشاړ شډل خلک د قرباني په میدان کې ولاړ وې څوک نه منم د ما خاور د په دې باندې بز خپل د الله عبادت کوم دلته به د الله حکیمت چلیږي زه به عسکرم نو بیا دوی ویلي چې د دې خلکو هم تر څو ذهنونه نه یې ور بدل کړي د دوی هم فکر نه ور بدل کړی د دوی هم عقاید نه ور بدل کړي دوی تم تنظیمونه او احزاب او تشکلات نه جوړ کړي دوی تم فرهنګي مواد په لاس نه ور کړي اخبار مجله تلویزیون تیاتر سینما دا شیان ورته نه جوړ کړي دا خلک نه اوړي نو بیا مغه و چې کرا کرا دواړو جهتونو کار شروع که شروع که او اول دا یو ډول یو ډول خلک را مخ کې شو دویم بیا ورپسې بیا د بل ډول خلک را مخ کې شو نو د افغانستان تاریخ جغرافیایي موقعیت او د استعماري هوادونو پراختیا غوښتنې د دې سبب وي یا د دې باعث وي چې په افغانستان کې د دوی فکری جریانونه شروع کی تر دې خو خبره باندې وپېدې کنه ښه اوس راځي په افغانستان کې د فکری کشمشونو کشمکشونو تاریخي پس منظر په داخل کې کله نه شروع شول د دې شروع بیا د امیر شیر علي خان د وخت نه کیږي امیر شیر علي خان د انګریزان ډیر متاثر و په لندن کې تحصیلات کړی و برتانیې کې او د افغانستان حاکم شو دغه په زمانه کې بیا که څه هم هغه بنده نه غوښتل چې افغانستان دی د غرب یو ټوټه شي او د غرب غلامان دي شي افغانان ځکه په هغه زمانه کې تاریخي او ملي او اجتماعي وضعیت داسې نه و چې خلک د انګريز په غلامۍ خوښ شي یا دې لکه دا اوس غوندې د انګرېز په غلامۍ فخر کوي څکه چې دیموکراسي منم داسې نه و خو هغه د دې نظام او د دې حکومت لپاره نوي چوکاټونه نوي ساختارونه نوي طریقې نوي نصابونه نوې پوز دا شیان رایج کړل دا چې رایجول نو بیا خو به خامخا د یو چا نه تقلید کاوه کنه او ماډل نمونه خو به د یو چا کتل او دغه نه به راخستل نو بیا ډیر شیان د انګریزانو د طریقې نه راخستل کراکرا کراکرا په افغانستان کې د غربي افکار او نظریاتو لپاره یو ډول لار اواریدله بیا د شیر علي خان نورسته چې څه مرحله تیر چې امیر عبدالرحمن خان راغی امیر عبدالرحمن خان یو مستبد ظالم او په اسلام ناپو او ګیدړ صفته مکار سړی و غوښتل چې په هر طریقه د افغانستان تر خپل کنټرول لاندې وساتي خو د اسلام غم ډیر ور سره نه و خپل د اسلام نه پیدا او مستبد سړی و ظالم سړی و د ظلم عجیب عجیب قصې دي تاسو د غبار کتاب شو ګره افغانستان در مسیر تاریخ وتسو صفحه کتاب دی په هغه کې د عبدالرحمن خان یو قصه ذکر کوي د دې د ظلم او د دې د استبداد او د دې د اسلام باندې ناپوهي ډېرې قصې دي خو یو په کې دا د چې وخت کې د د د یو امر صادر کړ چې مامورین به له سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې کار کوي دولتي مامورین له سهار نه راځي تر مازیګر ماښامه پورې په دفتر کې نو بیا به خلک څوک د لندر نه راتله څوک د پغمان نه راتله څوک د ارغندې نه راتله څوک د کلکان او د سرای خوجه او د شمالي نه قرباغ نه ستالف نه راتله موټر په هغه وخت کې نه و څوک په خرونه څوک په اسونه څوک پیاده نو نیمه شپه را خوځېدل چې له سهار ته ځان کابل ښار ته راورسي به درې سلو ساعته مزلو کې ځان راورسي ما خام به روان شونه بیا به مزلونه کول د شپې لسې ولس دولس بجې به واورې به مې خټې به مې ژمې به مې یخني به مې ګرمي به مې بیا به ځان رساو مامورینو ځکه ملي بسونه نه و ترانسپورت نه و نور وسایل نه و بایسکل نه و موټر نه و نو خلک ډیر تنگ شو خو چا ویلې نه شو چې صاحب دا خلک تکلیف ده خپل منځو کې به سره داسې دي نارضایتۍ اظهار کاوه خو پاچا ته چا عریضه نشوه لیکلی. بیا یې واري د پاچا په کور کې یو زوی پیدا شو. دې امیر عبدالرحمن خان ډېرې ښځې هم درلودلې بلا وه څه روا او څه ناروا هره بلا یې راټولې کړې وي نو بیا یې زوی پیدا شو هغه د دې لپاره د خوشحالۍ یو موسم و نو خوشحالۍ یو فرصت و د خلکو ویل چې راځئ دا د زوی د مبارکۍ په بهانه به ورشو بیا به د ملکې ته چې د ښځه ده د خپل عریضه وړاندې کړي صاحب کومنګ ته دا پادشاه اجازه وکړي چې لږ وختي رخصت شو چې په رڼا کې خپل کورو ته ورسیږو توجه یاستئ نو د عریضه چې ورته ولیکله عریضه بیا ملکې ته وړاندې کړه د مبارکۍ مناسباتو ته چې ورغلی و ملکې بیا چې په خپل طریقه باندې د عریضه پادشاه ته وړاندې کړه پادشاه چې وکتله بیا د عریضه متن غبار په خپل تاریخ کې راوړی دی بیا ده ورته ځواب لیکلی و چې بر هر یکی از شما لعنت و بر پدرهای شما هزارها لعنت باشد امیر عبدالرحمن خان به قلم خود د لاندې امضا کړې وه په تاسې هر یو لا دی ودی لعنت او د تاسې په پلرونو دی په زرګونو لعنتونه دی لاندې امضا کړې وه دا ده اوامر تاسو وخت څنګه تګ غواړي د دې د اخلاقو د د پچای و د سړیتوب په دې طریقه د افغانستان اداره کاوه څه کارونه هم کړی چې نورستان ته اسلام رسولې دغه وخت کفرستان بیا د نورستان خو کارونه هم کړی دي په دې خاطر چې د ملک یو کې ټوټه ټوټه ټوټه کېدو نه بچ کیو د ارتشاش او د ګډوډۍ نه وسات خو د دې ظرفیت پکې نه و چې د اسلام لپاره د کار وکړي په د پسې زوی بیا راغی ابي بلا خان ابي بلا خان هم بیا په دربار کې او په ارګ کې یو ډول غربي ډوله زندگی شروع کړه خزي هم ډېرې وي څه روا او څه ناروا څه د وینځو په نامه ساتلې او څه د خزو په نامه ساتلې بیا یې د خزو کې او په د اولادونو کې فیشنی زندگی شروع شو غربي فیشنی زندگی په افغانستان کې د اول ځل لپاره سر چلوڅ کړی او د انګريزانو د چلمچي مانند خو نه دي چلمچي غوندي د لاس وینځلو لوښی هم لیدلی څه یې بولئ د چلمچي غوندې خوله د چلمچي چې په سر چپک داسې خولې چې ښځو په سر کړي نو د حبیب الله خان ښځې په سر کړې ده د حبیب الله خان ښځې په ارګ ارګ کې داخله داخل کې غربي ډوله زندگی شروع شوه ځکه دی خلکو د انګریزانو نه پیسې اخستې د انګریزانو غلامانو د انګریزانو په طریقه باندې چلیدل دلته د انګریزانو تسلط پاتې شوی وو او ابي الله خان خارجي ازادي نه درلودله خارجي پالیسی به انګريزانو ټاکله یوازې په داخل کې به حاکمیت درلوده امیر عبدالرحمن خان هم داسې وو نو ارګ ته څه شی راورسېده غربګرایي او د غرب نظریات دا راورسېدل کرا کرا دا بیا د ارګ نه ووتل او په ولس کې په ملت کې هم دې شیان خپل رنګ ښکاره ک الناس على دين ملوکهم خلک د خپل بادشاهانو په طریقه باندې چلی چې بادشاہ یې څه کوي خلک هم داسې کوي نو د ابي بلا خان په وخت کې د غربګرایي افغانستان ته راغله غربي لباس غربي نظریات غربي افکار او غربي میلمانه بیا په دغه غربي میلمنو کې هندستانیان چې د انګریزانو د حکومت لاندې پاتې شوي وو څو سوه کاله هغوی به دلته د استادانو په حیث د مامورینو په حیث د مشاورینو په حیث او انګریزان دلته د مشاورینو په حیث د مامورینو په حیث وو نو به د شاهي دربار کې چې څونه خلک را لویدل د نوکی نوکی زلمیان د نوکی نوکی پیغلې د د بیا د دوی تر تاثیر اخلاقی او فکری تاثیر لاندې را لویدل بل اخر په دغه ډله کې امان الله خان چې د حبیب الله خان زوی و دی هم همدغه سي دیو نازولي شهزاده په حیث باندې رالوی شو په عیش او عشرت کې د نجونو او د خزو ترمنځ د خوشګذرانۍ په ماحول کې رالوی شوی دینی التزامات کمزوري عقیده اسلامی نه له انګریز نه او له غربیانو نه متاثر د بیا د ځینې تاریخي روایتو په اساس خپل پلار یې مړ کړ په یو چلو دوکه باندې او ځان یې پادشا کړ اقصې د تاریخ په کتابونو کې ذکر شوی دی په مختلفو روایتو او مختلفو برداشتونو خلاصه دا چې امان الله خان پاچا شو امان الله خان چې پاچا شو د امان الله خان د پاچا کېدو نه مخکې امان الله خان د یو چا تر فکری تاثیر لاندې راغی هغه سړی د افغانستان په تاریخ کې د فکر په لحاظ د عقیدې په لحاظ د فرهنګ په لحاظ او د منفي ګرایشاتو او عقایدو په مخ د دروازې د خلاصولو په لحاظ تر ټولو غټ مجرم دی هغه محمود طرزي نومېده دغه محمود طرزي د امدې شاهي خاندان یا د دغه شاهي خاندان د کورنۍ د یو چا زوی وو پلار ډیپلوماټ او سفیر او په دولت کې یو څوک وو بل اخر بیا دلته سره اختلافات راغلو د اختلافات په نتیجه کې دی بیا لاړ ترکیه ته او ترکیه نه بیا سوریه ته او الته په سوریه کې وو سید او الته بیا یو عرب خزه وکوله یو عرب مولا لوري وکوله چې حکومت ډول مولا او بیا مغلته زندگی په دمشق کې په سوریه کې غوړه کړه د دې بیا د ازوی چرالوی شو د محمود ترزی دی بیا په عربي نړۍ کې په سوریه کې په هغه وخت کې چې د انګریزانو د فرانسویانو او د غربیانو د تسلط لاندې د سیمه پاتې شوی او مسلسل او مسیحي عربان څه ډول عربان چې په قوم و عرب په دین و مسیحیان دا خلک د بیروت د امریکایي پوهنتون او تر هغه مخکې د غرب د د تبشیری مسیحي ډلو تر تاثیراتو لاندې راغلي وو هغوی الته اخبارونه او نظریات او افکار او د غرب اخلاق او د غرب نظریات او د غرب عقاید دا رد کړي وو او بیا ترجمه کړي وو او بیا په خلکو کې خواره کړي وو او په ترکیه کې بیا په هغه وخت کې مصطفی کمال ایتاتورک تاسو په څه نام اوریدلې اتا ترک به نه بولیا اتا ترکی کې پلار ته وای تاسو د افغانستان زرګانو ملي پلار ته څه وای اتا ها بوچه اتا کوجای دا څورته وای نو دغه اتا یا اتا ترکی ټکی ده دا پلار ته وای او ترک ترک یعنی د ترکانو پلار اتا ترک یعنی د ترکانو پلار خو دی په دې نه ارزي چې ترکانو پلار دی ځکه د خلافت لغوه کړی ده د څلیرشت کاله ترکان د حج نه محروم کړي دي څلیرشت کاله ترکی اذان نه د اوریدلې د په وخت کې څلیرشت کاله په ټوله ترکیه کې اذان نه کېده قران لغوه اعلان کړی ده اسلامي خلافت لغوه اعلان کړی ده دین لغوه اعلان کړی ده ترکیه د سیکولر او د کفري هواد په حساب باندې منځ ته راوستلې ده حجاب منع اعلان کړی ده د قران چاپېدل په عربي کې منع اعلان کړی دي قران په عربي کې نه چاپېږي عربي حروف لغو اعلان کړي په ځای باندې ترکانو د تر وخت پورې په فارسی رسم الخط باندې خط لیکه د چراغ بیا هغه لغو کړو انګریزي باندې شروع کړو اوس ترکی خط په انګریزي حرفونه لیکل کیږي ترکیه بې دینه کړه دغه اتاتورک دته وې دغه ځای مسلمانانو ایتا ترک ویلې ورته ایتا په ترکی کې سپی ته وایي نو دی به کلب الاتراک یا د ترکانو سپی بل ایتا ترک سپی تر د شرف لري ځکه سپی سره خو حساب نه کیږي د سره بل د میلیونونو انسانانو د ایمان حساب کوي د سره بل تعالی د مساجد بند شو مساجد حساب کوي د سره بل تعالی د هغو خويندو میندو د مسلمانانو د خويندو میندو د لوڅ شو سرونو حساب کوي چې ولې د ټیکري لغوه اعلان ک ترکیه کې چا سر نشو پټولای تر اوسه پورې هم داسې وضعیت دغه محمود طرزي بیا په سوریه کې او په ترکیه کې د دغو افکارو نه متاثر د لیبرالیزم او د سیکولریزم او د غربګرایي او د مسیحي عربانو تر فکری تاثیر لاندې الترالوي شو یو تجددګرا یو غرب پلوی له اسلام نه زړه بدی او یو سیکولر شخصیت را لوی شو الته چې را لوی شو نو بیا امان امان بیرته بیا افغانستان ته راغی د بیا خپل لور امان الله خان ته ورکړه سوریا نومېده ملکه سوریا د بیا امان الله خان خزه شو د د لور و د اسما رسمیه خزه نه دغه نجلۍ چې د امان الله خان خزه شو هغه په خپل هم یو فیشنی یو بیلاری یو بی پردی بی حجاب د غرب نه متاثره د سنجلې دی په ارګ کې دلته هغه مغسه شې لوي شوی هغه الته په په عربي نړۍ کې د غربي تاثیر لاندې راغلی نو طابق النعل بالنعل بیخي یو بل سره برابر راغله کله چې دی پادشا شو په 1919 کې دی بیا یو څه موده وروسته غرب ته په یو سفر باندې لاړ امان الله خان اروپا ته په یو سفر لاړ یو برحاله پادشا په هیڅ ډیر لیوانه سفر و تاسو فکر کوئ چې یو پادشا خپل مملکت نه په سفر باندې زی د څو ورځې لپاره به زیات نه زیات د څو ورځې لپاره به په سفر زی یو هفته یا دوه دوه هفتې ډېری خو یو هفته یو هفته یو بوله دوه هفتې یو بوله یو میاشت یو بوله تاسو څه ګومان کوئ چې امان الله خان د څونه مودې لپاره په یو سفر باندې خپل برحاله پاچاهي نه ووت لاړ اروپا تقریبا و میاشتې د خپل مملکت نه غالب غایب سفر کې په دې سفر کې د هندستان تر هغه د هندستان نبی همداسې د سمندر لارې اروپا ته لاړې په ایتالیا ته لاړو فرانسې ته لاړو مختلف اروپאי ملکونه باندې وګرځید بل هغه بیا روسیې ته لاړ او میاشتې بعد دی بیرته افغانستان ته راستون شو په دې و میاشتو کې د خزم ور سره د خزه خواخي اسماء رسمي او سرايا ور سره محمود طرزي چې بیا د وزیر خارجه و دا هم ور سره د خپل خسري بیا وزیر خارجه ک دوی چې الته لاړل نو الته د غرب د زندگی د غرب د الحاد د کلیسا او د دین په خلاف د غوي کرکه او نفرت ځکه الته خو کلیسا یو استبدادي تفکر درلود خلګي فکر ته با آزاد عبادت ته آزاد فکر ته نه پرې خودل نو د داس فکر کوي چې په اسلام هم دغه یو شی دا غوي ور تلقین کړو دوه منله و میاشتې بعد چې بیرته راغی د په افغانستان کې ډېر خطرناک تحولات راوستل تاخ ظفر د پغمان کې د د پغمان ولسوالۍ مرکز څه ده د نلک په سر چلاړ شي دلته تاق ظفر ورته وي دلته خپل کابینه راوغوښتله او لوی جرګه غوندې یو شی راوغوښته ولته به قانون اساسي جوړ کړ وغه چې اعلان کړ نو به الته د دین په خلاف د دین په خلاف الته خپل موقف اعلان ملایان او د دین علما چې د ده د دغه غربګرایۍ نه د ده د منحرفو عقایدو نه د ده د بېدینۍ نه خبر شوي و د ده په خلاف هر چېرته د مخالفت خبرې کولې دی وویرېده چې د ملایانو او طالبانو او د مدرسو والا خلک او د خانقاه والا خلک دا په ما د ما په خلاف راپورته کېږي نو د جنګ ورسره اعلان کړ بیا یې ویل چې دغه ملایان دا پرته له دوسانو بل څه نه دي د دوسانو ټکی ورته وکاراوه دا مفتخواره دي دا دوسان دي او دا د ټولنې په ضرر باندې دي او زبه زه یو انقلابي پادشاه یم زه به خپل اصلاحات چې د په ګمان اصلاحات وو یعنی افغانستان غربي کول دا به د برچې په زور باندې عملی کوم زه به چاته زارې او تملق نه کوم چې زه به یو ملا بل ملا ته ورزم چې ته موافقه را سره وکړه زه یو انقلابي ملایم او که زما وسه وشي زه به ملایان راټول کم او په یو داسې زندان کې به بند کم چې بې له اجازې به د هیڅ هیڅ شي ته به د وتلو اجازه نه لري بند بي او بیا عجیب عجیب فرمانونه اعلان کړ فرمان په جمله کې ده چې څونه دولتي مامورین چې دي تبګیری خري او ټول به د شپو خلب سر کوي چلم چې یو فرد به چې دولتي ادارو ته راځي د پتلونه بنه راځي ټول پتلون غوستي هغه میر غلام محمد غبار چې یو چپګرای کمونیست مزاج غونې مورخ دی لا هغه وایي چې سهار ته چې د فرمان عملی کېده په څو ورځو کې سهار به چې د کابل ښار ته قتل وای سم داسې یو کارتونی تابلو غوندې بخکاري ده یو سړی به مامور د رشي به اخستي د ترافیک ځکه بل چې باندې پیدا کېده به د لامې کې به دا شی پیدا کړی و د اروپا نه د زړه لباسونه براتله یو سړی به مثلا کاتب هغه د جنرال مستعمل د رشي اخستي و یو سړی به مثلا ډیپلوماټ هغه به چیرته دی ډاکټر اغوسته و جمپر ممپر به سپین دا شی به اغوست یو رنگینه تابلو و کارتونی غوندي او ټول به د شپو خولې د پسر کړې وي او بیا دا په باندې لازمي کړې و چې سلام به څوک په لاس باندې نه اچي سلام د پر به د خولې پورته کوي داسې هاي خولې به پورته کوي د کابل په ښار کې ځینې لوحې په ځینو سرکونو باندې ودرول چې پګړې والا سړی په دې لار نشته تیرې دی چادري والا خزه په دې لار نشته تیرې دی امر یې وکاوه وزیرانو د کابینې مسؤلینو او دولتي لوړپوړو چارواکو ته چې خپلې ښځې به مخلوڅې سرلوڅې درولې او د خپل څنګ سره به کېنوي په هغه کې دولتي دوایرو کې مشوره هم د خپلې ښځې نه وکوله ښځې چې له دې خوا نه تله اروپا ته په سفر باندې له ده سره په افغاني جامو کې له بېرته چې راتله به یې پرتوګ پرېښی او بې پرتوګه راغله بیرته چې راغله بې پرتوګه وه ما سره هغه عکسونه شته چې د تیارې نه راکته کېږي او راځي یو لکه غونې ټکرکه چې ځان سره درلوده نمایشي هغه یې وایي وغورځاو بیا ویل چې عصر تاریکی ها درگذشت نور د تیارو زمانه تیر شوه دا دې سړی د چې د هی دا اوس چې تاسې ګورې دا سیکولر او بې لارې او کمونستان او دا بې دین او دا د امریکا غلامان او دا د اروپا تالی څټي دا چې ټول لګیا دي غازی امان الله خان دا او غازی امان الله خان دا محمود طرزی د ژورنالیزم پلار دی او د افغانستان د معاصر سیاست پلار دی دا د معاصر بيدینۍ پلار دی د غازی امان الله خان نه د مجرم امان الله خان دی د چې دا شان شروع کړل او نجونې ولېګلې اروپا ته به شرعي محرمه د زده کړې لپاره اروپאי معلمان یې راوغوښتي او دغه اروپאי معلمانو خزو او سړیو دلته په افغانستان کې خلک خپل افکار او اخلاق او نظریات او اعتقادات دې ته دعوت کړل خلاصه دا چې امان الله خان په یو سیکولر پادشاه باندې تبدیل شو او افغان غوښتل چې افغانستان دی ایتاتورک د ترکیه غوندي یو دویمه ترکیه کې نو د افغانستان خلک چې غیرتي خلک او مسلمان خلک او د دین او د ایمان لپاره قرباني ورکړي وي هغه په دپس راپورته شو لار خو نه خلک راپورته شو خلاصه ده چې یو یو قیام جوړ شو د قیام بیا د دې ته مجبور ک چې د یو تختی د کابل نه وتښتې د لارې غزنی ته د غزنی نه بیا وتښتې د لارې دغه سخندر ته د خندر نه بیا راغی هندستان ته د هندستان نه بیا لارې وته د اروپا ته د اروپا نه بیا مالته په ایتالیا کې و او په ایتالیا کې بیا مالته مړ شو مالته مړ شو په ایټالیا کې د د کورنۍ یو لوري اوس هم ژوندۍ ده په ترکیه کې واده ده چې د ډینا په نامه نومېږي ډینا نومېږي څه بلا داسې یو شی نوم ده او که څه شی داسې غربي مانندې غوندې نومې ده د د د کورنۍ د دیني حیثیت قصه چا راته کوله یو چا راته قصه کوله چې په دې پخواني جهاد کې د یو درې تنظیمونه وه هغه ته به سیګانه اتحاد ویلې هغه د غرب پلوي غوندي خلک وو د دې مجددي تنظیم وو د پیر ګیلانی تنظیم وو د مولوی صاحب محمد نبی تنظیم وو په دوی کې د غرب پلوي غوندي خلک راګیر شوی و راجم وو د مولوی صاحب محمد نبی تنظیم بیا نسبتا یو څه خو چې ملایان او مجاهدین او د مساجد او امامان او نیک خلک دا هم پکې وو مجاهدین خلک هم پکې وو خو دا نور هم ځان پکې وهلای وو سیکولرو بی دینو خلکو شولایانو دوم پکې ځان وهلی و هغه چې اوس لاړه دي کرزي سره ولاړ دي د دغه تنظیمونو یو څوک هغه نمونه نه اخلم ځکه چې اوس څمړه دی وڅ د یادولو باندې ارزي نه یو څوک یو صاحب یو ملا صاحب د تلې والته ایتالیا ته ځکه دغه سره خو دوی راشه درشه نو چې ایتالیا ته ورغله او الته وې د دوی په کور کې زناستومه چې د مانزه وخت د مانځه په وخت کې وای ما او داس مې وکړ بیا مې چا نه پوښتنه وکړه چې قبله کومه خواته ده یو نه پوښتنه کوه ولا خبر نه دارم ما باش از کسی بپرسم یو نه پوښتنه کوه قبله کومه خواته ده بل نه پوښتنه کوه قبله کومه خواته بل نه قبله کومه خواته په دې ټول کور کې چاته قبله سمت نه و ور معلوم چې قبله کومه خواته ده امان الله خان د زامن او د مسیانو او د کړوسیانو د په دې کور کې قبله نه پیژاندله بیا وی یو پکې را پیدا شو وشته ودر دا وخت د منګه یو زړه بډې د منګه آمده چې د امان الله خان خور کې ده دا دین پښتنه وکړو بیا وی هغه راوخته بډې بډې چې راوخته ورته چې قبله کومه خواته ده وی چې دقیقا خبر نه دارم لیکن شیر آقا جان هم که می آمد یگان وقت همی طرف رخ می کد وی به مجددی صاحب ته شیر آقا جان ویلو که گل آقا جان دغه سیو څه شی ورته ویلی صاحب دې نشي ده زندیق وی مجددی به دلته راغی یگان وخت به دغه خواته مخ کاوه یعنی د مونږ خپل نه قبله سره کار شته نو قبله لیدل نه مونږ ورته کړی ده خو چې دی به کله راغی دغه خواته به درېده یعنی د قبله نما په حیث استفاده ته وکوله نو د دې کورنۍ دا حیثیت و د دینداری و دا ولس چې په راپورته شو دی وتخته د لړو بیا مغل ته مړ شو او بیا ورسته یو چې سیکولر ډول حکومتونه افغانستان ته راغله دی بیا بیرته د مړی او د خځه مړی دی بیا راوړل دی جلال آباد کې خخ کړی دی په باغ کې د امیر شهید باغ چورته وای هلته خخ کړی دی چې کله خلک راپورته شول او دی لاړ اخواته او بیا دغه نه ورسته هغه امیر حبیب الله خان چې بچی سقاو باندې مشهور او هغه راغی او نه میاشتې هغه پادشاهي وکړه هغه ښه سړی و بد سړی نه و د سواد په لحاظ باندې کمزورې وو د تد... حکومتي تدبیر په لحاظ کمزورې وو خو د عقیده په لحاظ او د ازادۍ په لحاظ او د مسلمانۍ په لحاظ باندې تر دغه بیلارې کورنۍ ډیر غوره وو ښه سړی و نادرشاه د ظاهرشاه پلار دا په هغه وخت کې په فرانسه کې سفیر و یمن الله خان چې د یمن الله خان نظام دلته ړنګ شو هغه امغلته پاتې شو ظاهرشاه زوی هم په فرانسه کې امالته لیسه ویله ظاهرشاه په پښتو نه پیدا خو فرانسوي پیدا تر اخره په پښتو خبرې ونه کولې الته دغه نادرشاه په فرانسه کې وسیده او له فرانسې نه راغی بل اخر هندستان ته او د هندستان نه په څه چلو نه رنگ باندې ځینې قبایل او ځینې خلک د ځان سره ملګری کړو خلاصه ده چې د لخرکشي په شکل کې کابل ته ورغی او الته بچي سقاو ته ویل بچي سقاو باندې جنگ وکړ هغه تخته د شمالي خواته نو به ورته ویل چې هر خو د راخوشي کې راشه تاسو سره زه حساب تصفیه در سره کوم نور سره توایم نه هغه ته ویل زه په تا باور نه لرم ته ما مړ کړې وینا نه دی مړ کوم وای نو زه څه تضمین راکولای شي به په تضمین کې خلک هم ورخود او یو قران کریم راواخیسته د قران کریم په څنډه باندې ورته عهد ولیکو امضا لاندې وکړ چې د الله په کتاب درته امضا کوم چې زه تا نه وژنم هغه چې سبا راغی د ظلم کې اعدام کومړک هغه قران مالي دلای ده چې ده هغه په باندې کړی امضا په باندې کړی د یو چا سره ده نادرشاه چې راغی افغانستان کې نو بیرته د غرب مخه افغانستان ته وشوه بیا نادرشاه یو موده ژوندی ورسې چې زوی راغی ظاهرشاه ظاهرشاه په خپل فرانسه کې لوی شوی او فرانسه کې پیدا شوی د غربي نظریاتو نه متاثر و یو سیکولر بيدینه سړی و تاسو وګورئ ظاهرشاه څلوي کال په افغانستان کې پاتشاهي وکوله په هر ځای کې د د شاهي ماڼۍ و د د ښکار ځنګل و د د د خوشګذرانۍ ځایونه و خو په دې ټوله موده کې د حج ونه کاوه د الله کور ته لاړ نه په میاشتو میاشتو سفرونه وکول د الله کور ته لاړ نه حج په نصیب نشو دغه ظاهر شاه چې افغانستان ته راغی د افغانستان کې چې د حاکم شو نو په عین وخت کې ده وکتل چې شاوخوا ته هیوادونو کې یو څه ترقی روانه ده یو څه پرمختګ ده یو څه صنعت ده یو څه پوهنتونونه دي یو څه بندونه مندونه جوړول دي دا شیان دي او د ماده ملت هم دې ته ضرورت لري دې په خاطر چې خپل ملت کې یو څه وجاهت ګټلې خلک ځان راضي ساتلي د هم څه تعمیراتي کارونه شروع کړل د دغه تعمیراتي کارونو لپاره د انجنیرانو او د متخصصینو په حیث باندې د خارجيان راوغوښتل د خارجيان چې اروپایان اروپا ته نه لره و اروپایان لري و روسانو دغه خدمات انجام کړل روسان راغلل او بیا دوی ورسره قراردادونه وکول او دغه روسان شو نږدې ولته پراته و هغه راغلل د استادانو په حیث په ځینو ادارو کې د مشاورینو په حیث په ځینې ادارو کې د انجنیرانو او تخنیکرانو په حیث په ځینې ادارو کې د سروبي بندې جوړ کړ د درونټې بندې جوړ کړ نور د هغه پولی تخنیک پوهنتون دای جوړ کړ نور لوی لوی پروژې په افغانستان کې ونیولې کار لاندې کانال جوړ کړ د جلال آباد کانال نه دی د خپل دشته کې و به ګوري د درونټې نه راغلی ورته درونټه کې کابل سین بند کړی ده او به بیا د سپغرنه نه وستلې دي او بیا د سې د سرخرود په ولسوالۍ باندې راوستلې دي او په فارمیډي باندې راتاو کړی دی او بیا تر غنی خېلو تر دې ځای پورې را رسولي دا ټول دشت ویل ته خاوري واچولې ویالې وېستلې بیا د زیتونو باغونه د مالټو د باغونه روسانو دا جوړ کړل نو دا پروژې چې دوی دلته جوړ کړې روسانو چې روسان کمونستانو هلته د کمونیزم حکومت و دوی دلته فکری سرمایه گذاری هم شروع کړه د کمونستانو د راتګ سلسله له دې ځای وسلو کی خپل افکار خپل نظریات خپل کتابونه خپل ادبیات